قدر او قضا قدر او قضا دا قدر په لغت شي اندازې ته ویل شي کنه اندازه او قضا فیصله ته ویل شي حکم ته ویل شي فیصله ته ویل شي لغوي معنی دا او په اصطلاح د شریعت شي قدر او قضا ځنه وی چه دا الفاظ مترادفین دی کانا یو مطلب یه او ځنه وی چه نا اده پل منش فرق دا یو قضا دو یو قدر دا قضا دا ویل شی اغه حکم کلی اجمالی ازلی تا کانا حکم کلی او جکیم دا کانا اجمالی ازلی کانا اده غتا ویل شی او قدر و قدر دا ویل شي د حکم کلی اجملی ازلی جزئیات ته ویل شي کنه جزئیات کې سری کنه کلی خو هغه جزئیات وی کنه شا راغه جزئیات چې حکیم وکیا کې دي کنه په عالم شي کنه هغه جزئیات کې سری کنه هغه جزئیات ته چې کینده کنه قدر ویل شي کنه قدر خو بهر حال که قضا ده که قدر ده دا هغه فیصله د خدای پستو خو یا امر کلی اجمالی ازلی متعلق تی کیمه فیصله ده او یا د دغه جزئیات متعلق تی کیمه فیصله ده ای دغه تا قضا ویل شي او ای دغه تا قدر یا ویل شي کنه شم بیا د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده کنه چې ان الامور كلها بقضاء الله وقدره کنا چه دا سمرا امور دی کنا که آغا مثلا کفر دا که ایمان دا که خیر دا که شر دا که نفع دا که ضرر دا چه سمرا شئینا دی کنا په د عالم شې چې د سمره شي نه دارون مکه دي کنه د دغه مخلوقات متعلقه کا کفر دا کا ایمان دا کا خیر دا کا شر دا او کا مثلا نفع دو که ضرر ده کنا دا ټول چې کیم ده کنا دا د خدای په حکم سره دی د خدای په قضا سره دی او د خدای په فیصله سره دی کنا دا ټول له خدای طرفه نه دی سوچ مې دا کنا والقدر خیره وشره من الله تعالی فیصله که د خیر دو یا او که د شر دو یا د هر شي که د خیر د فیصله دو که د شر فیصله دو دا د خدای طرفه نه دی کنا ده خدای طرف نه دی کنه البته دا دو چه خیر دیغه نسبت به خدای پاک ته که او ده شر نسبت به خدای ته نه که ده عذاب ده وجه نه کنه و شر لا ينصب الیک کنه شر چه کیم ده کنه حدیث شریف جردی می چه آغا مثلا خدای ده ور مصوبه دی نه خونه را خلق که ده خیر ده که ده شر ده ده طول ده خدای طرف نه ده خدای پاکی خلق ده و ده ده خدای طرف نه دی کنه شم چه ان احدکم یجمع فی بطن امه په تحقیق سره یو کاز ده تو سه معنی هر یو کاز ده تو داسی چه یجمع فی بطن امه دای په یو دی سره یې سوال شي په ګډه دې میرا خپل شي 40 یوم سرویش تر دې منی سوس کا کنه سرویش تر دې په یو دی دې منی سوس کا چې کیندا کنه دې میر فراز شي ثم علقه مثل ذلك بیا دی وینه چکی شي حتی ما یکون بینه و بینها الا زراعون شک نه دا کړه چې غیر زراع نه کا او زراع نه کړه بلکې په جزم سره دا ویلي شک نه دا کړه ادم دې ایسو دې ویلي چې الا زراع وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا مکرره کو خدای پاک پر رحم باندې یو ملائکه یا ملائکه چې کیم نه کنه ویر شي او سرویس درې د نطفه وی دغه یا دنا ورس چې کیم نه کنه نطفه بدل شي په علاقه باندې یا سرویس درې د علاقه یا بدل شي په مزغه باندې سرویس درې د مزاوی کنه فیقولو بیدا ملائکه عرض کو ای رب او د مربا نطفتون هذه نطفتون دا خود منیسوس کده بیا خدای بدل کو چې کیم ده کنه د وینه چکې زنه جوړ شي چې کله د وینه چکې زنه جوړ شي سلوش تر دې پته لري بیا ملائکه عرض کو چې ای رب علقتنا دا خو د وینه چکې دو بیا سلوش تر دې پته لري بیا بیٹې زنه جوړ شي بیا ملائکه عرض کو ای رب مزعتنا دا خو بیٹې شو د غشه کنه فاذا اراد الله ان يقضي خلقها دوه دې چې ردا وکړو خدای پاک ان یقضی خلقها اې دې ته چې پیرا کو پیدویش دې دغه نطفه اې دې نطفه پیدویش چې پیرا کو بیا قالا بیا داغه چې کیم نه کرا ملائکه عرض کو چې یا رب هو دې مربا ذکر ام انثى اشقی ام سعید کنا په ویلې کنا بیا د خدای پاک نه دا پښتنه کو خدای پاک ته وی چې نر یې ولیکا یا سزا ولیکا نه بخت ولیکا یا بدبخت ولیکا او بیا د ملائکه ته چې فمر رزق چې کله لوټ شي خروق شي وي ته شي فمل اجلو سمرا وی وی عمره فیکتب کذالک بیا لیکل شي دای دای نه هم د هرنګ فی بطن امه په ګډه د میر خپل شي عادی لیکل شي چې نر دا که سزا دو نه بخت دا که بدبخت دا رزق یې څه دا عمر یې سمرا دا راوی دا فیصله شی کنه شا باب جف القلم على علم الله جف القلم على علم الله وجشوا ذا قلم او دا قلم سره کنه که وچولا ده قلم دا کنه یادو ده سر تر سوله ده لیکل نه کنه شا دا کنه یادو ده لیکل نه کنه یادو کنا مثلا کلام دې دا کنا په صحیح باندې دی به وي چې لیکل کې کې کې کنا دروځ شي کنا چې دروځ کنا خیر څه دروځ شي کنا شام بیا بڑی به بیا وچ بیا چې دا کلام وچ شي کنا نه را بالکل نه را نه ته دې دا کنا یادو دې اختتام دې لیکل نه چې دې لیکل خیر ته ورسه دل کنا شام نو بیا دې جف القلم وچ شو دا کلام وچ شو دا کلام څه معنا لیکل شوی دی دې لیکل نه خدای په فرق شو دا دا لیکل اول سر نه خدای کړی دی کنه دا فیصله خدای په کړی دی کنه شر دا خپل علم مطابق فیصله کړی دی کنه دی کړی جف القلم على علم الله وشوا دا کلم سمنا لیکل سوی دی په هغه مطابق د علم د خدای په کرا چې علم د خدای څنګه دا په صاحب دی او هغه مطابق لیکل سوی دی کنه دی سوی کنه اچھا جی رای په کله ما داسته چې دا چار وداق شي دا وداق شي دا وداق شي وې دې کله په سره شوی دي کنه دې شوی کنه دا جف الکلم دا کنایات او د اختتام دې لیکل نه سوچ کوي کنه چې لیکل سر سره څه دلی دي لیکل شوی دي کنه شا فیصله شوی دي کنه شا وقوله او دا ټول الله پاک لوی چې وا ادوله الله علی علمنا و ادوله الله على علمنا دا په قران شریف کې چې کیندا کنه د یو آیات ټکران نو کنه شپ و ادوله الله على علمنا او چې کیندا کنه یا هو دا به چې دا على علم سره کنه على علمنا دا اصل سے حال واقعا شو دا اې الله لفظ نه دا الله لفظ ویني دا فاعل اې دغه حال واقعا شو دا و ادوله الله او بلیار کړو دلاره گمراه کړو دلاره خدای پاکا په حال لکه دلې د دغه الله پاک شه په حال لکه دلې د الله پاک شه چې الله پاک کیندا په علم باندې دغه سړینا چې د گمراه کړای دا معنی خدای پاکا په دې سړی باندې علم دا کنا کنا دا هم مثلا چې خدای پاک مثلا ور خبر نه دی سړی ته او نعوذ بالله خدای پاک چې کیم نه کنه دا ور خبره او جهر یې دا په دې سړي باندې کنه داس نه بلکې ګمرا کړه به بلی هر کړه د خدای پاک دلاره په حال کې دلې د الله پاک چې الله پاک ور خبر ده دې دې د ګمرا ولې ته کنه داس نو مثلا چې ور خبر نه ده کنه شا کین د خدای پاک په علم باندې دې دې دنا کنه یو یا دا علا علم سره کنه دا چې کیم ده د هو زمير نه ده د مفعول به هو زمير کنه دې سره متعلق ده الله سره نه متعلق وادوله الله علی علمنا او گمرا کړه به چې کیم نه کنه دلاره خدای پاکا علی علم سمانا وهو عالمنا گمرا کړه دلاره خدای پاک علی علم په علم باندې پوښا چې یو یې ګره کوي کړه دا عقل یې ور کړه دا پیغمبرون یې ور لزلی دي کتبینا ور لزلی دي واز نصیحت وته شوا دا پوي شوا دا شا خو دې پوي وری باوجود بیا به یې کړه دلاره خدای پاک واضله الله گمرا کرد دلال خدای پاک على علمنا په علم باندې پوسا چې دای عالم ده او هو عالم حال ده چې دای عالم ده ار چې د سور خبر ده خو بیا دې کې نه کنه خدای پاک گمرا کرد ځکه چې دا د خدای طرف نه دی دا پیسې لري کنه وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکمت یورد فرمیل چو او عرب ته دیار شي پیسره د خدای طرف نه شوی دی کنه شاتو تک او د پیسره شوی خو دا اگر کا خور ویا ته ملاوی دی او که مثلا تو تک ده زنه لیکل شوی وی اگر کا ته ډیر کوشش وکیا سره ملاوی دی خدای طرف نه دا پیسره دی کنه جفل قلم بما عبد الله وسود کلام دا معنی چې لیکل سوی دی دی هغه چې کوم چې زرته ملاقات کړی غای کنه چې کوم چې زرته ملاقات کې هغه لیکل اول سره ته ته سوی دی کنه فخت سے علا ذالک او ضرب اس کا سری شدا سے کا سر جو کو سی تین کو لے زونا پدیا کی دام دے کو سے یا پریٹ زن کا او سے کا نظر او کو سے خدا کی دا کلا کلا را کی کیم سای کے خدا تعالی تعالی کل تو تشویر یا سر ملاوی دین کا ہے گنا اچھا جی جف القلم بما انت لاتنا کنا وچو دا کلام پلی کل دیغ شی سر چتے میں لویدین کا دیغ شی سر ملاقات کریں گے دیغ شی سر وقال ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے ویلی دی لہا سابقون لہا سابقون رسیب سے یقین دا کنا اللہ پاک فرمائی کنا کہ اولائک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون کنا وهم لها سابقون او دی دی لها ایدیغه چه کم دا خیرات تا خیرات دا نکی سدی دا سعادت تا دا نک مخفیدو دا لها زمیران دا دی خیرات تا رجی دا دی خیرات نا سعادت مرد دا وهم لها او دی دی دی سعادت تا سابقون بر مخشکلین کی کنا اذا ویش نو مثلا دا سی ور کنه ظاهر خدا سماری ملی چې توی چې کدی ور مخته کې دین کې دی د سعادت تا دا سعادت ته دی ور دی په خپل اختیار سره د سعادت دی هر حاصله وی کنه عبد الله بن عباس وی چې نه نه سعادت ور مخته کې دین کړه چې کیم ده کنه سچادا ایرغه انسان ته کنه سا سعادت اول سره لیکلی د خدای تعالی بنا ور مخته کې دی کنه سا هیګه وابی قال حدثنا آدم و دائنه دا آدم صدا کنه دا دا امام بخاری سے بیو استوز دا سوچ کی لفظ آدم تکا جا ذکر شو اینا استوز مراد دا وابی قال حدثنا آدم و قال حدثنا شعبت و قال حدثنا ابجید و رشک قال سمعت مطرف ابن عبدالله ابن شخیر يحدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رجل يسر يا رسول يا رسول الله ايعرف على الجنة من اهل النار سرنگ پس اندل شي على جنة اهل النار قال رسول برکو فرمیل چنعو ځکه چې کل يعمل لما خلق له هر سرایا دا عمل کو دی هغه شی دی پر چې پیدا کړ شوې دی د کیم شی دی پر دا شی دی روي شخص یا کل يعمل لما يسر له دی پر دی هغه چې کیم شی حاصل کړ اصل کړ اصل ګرځا ولا شوې دتا چاره پر چې جنات نکل شوې اې پر جنات اصل ګرځا ولا شو دا وسره يسره لليسرا کرا او چاره پر چې جهنم کنا لیکل شوی اې دې پر جهنم عملنا سدي کنا اوه تاسو ګرځول شوی دی ورسنو یسره للعسرا اچھا جی باب الله اعلم بما كانوا عاملين الله پاک شور خبر ده بما اغ عمله تا كانوا عاملين چې وی دا وړا اولاد د مشرکین کرین کی د کیمه شاید وړا اولاد څه دي کنه دا د کیمه چاري چې کرین کی دی ته خدای شور خبر ده ای مشرکین اولادا ایتا خدای پا کوال سر نظر خبر دا چه دا دی مشرکین اولاد دی کنا دا وی دا سامرین کو لکا دی چه کنزکا پلارا وی سر دی دا کنا و مومنین اولادا روار سر نظر خبر دا چه دا دی مومنین مند اعمال وکو کنا چه بوری کولی شمرشی ای مومن مندی پلاری چه سم حکم دا دا چه کم دا کنا اغا حکم دا کنا وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال رسول بركته فرمي الله اعلم بما كانوا عاملين خدای پاک شویر خبر دا بما اغی عملی دا کانو عملی چه دیر اکلی که دیکیم عملی خدای خبرو چه خدای ور خبر دا دا خدای ور خبر و اول سرنا چه دیو دی غیب لره خونده چه کم دا اولاد کو اغا کو اعمال وکو بیا دی وای جنا اغا دی لره حکمی دا کنا وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بن شهاب قال واخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذريه المشركين ده وري اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وابي قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطره نشت يوم مولود مگر دې اول کې په فطرت باندې فطرت سمانا هو هر مولود کله کافر دا کله مسلمان دا کنر دا کشدا دا مولود څنګه کنه دا چې دی په دې شی فطرت موجود وي فطرت سمانا چې بده شی د قبول د حق او د قبول د باطل ازوی سر صلاحیت استعداد قوت دا پدش موجود وی کدای حق قبلویا کدای جه کم دا کنا بطل قبلویا ازوی سر صلاحیت و استعداد پدش موجود وی خدا دی چه فطرت نا حق مراد دی کنا دی حق دی قبول ولا فطرت زن مراد دا هر مولود چه دی میرنا روزی دا سر روزی چه فطرت مبی روزی فطرت سمنا دی قبول دی حق صلاحیت و استعداد پدش موجود وی کنا نو ویره بیا دې راورس بیا که چیرې دای د خپل فطرت سره پوتې شي کنه دای بیا ریخ سره شي کنه شدا یو حق قبلوي خو دې را دا نه را باشره دا به حواله دا مجلسی را دا چې کیم دا کنه کنه بعد یې پلرینا او دا چې کیم دا کنه مجلس دا چې کیم دا کنه خراب کو دلاره کنه آیا یهودی زنه جوړ کو یا مجوسی زنه جوړ کو یا نصرانی زنه جوړ کو یا مشرک زنه جوړ کو یا دهری زنه جوړ کو یا بل سړي زنه جوړ کو کنه کاروي چې دا باز یې پلارینا ودارست درون او دا چې کیملا کنه محله او دا چې کیملا کنه مجلسینا دنه وا کنه شا دا لاس فطرت سره ګوشه پریش شو وا یده حق قبل ولا کنه الا ويولد على الفطره فابواه بفطره ده يهوداني يهودي جوړ کړی دنا یو نصرانه یا نصرانی جوړ کړی دنا کما تنتجون البهیمه لك سرنګ چې تاسو یې غوي دا امر ده خدای پاک یو حکم مقدورا بلکل قطعی مقدورا سمانا مقطوعا به وقوعه یقین کلا شو ده ده پا وقوع بنده خدای چی یو امر وقوع کنا ادا سے حکم ده چی ده پا وقوع بنده یقین کرل شی بلکلا یقینی ده کنا شاب وکان امر الله قدرا او دا امر ده خدای پاک یو حکم مقدورا سمانا مقطوعا به وقوعه چه یقین کلا سولا پا اوکو ده هغه بنده وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها کلا کلا او شده سوی کنا یو شده تو سره نکاح کو خدا شر در بنده ولا که یو چې زنه کاه تو سره ولا که چې بل شده سدو کنا دې ته طلاق ور چې اس دې بنه کاح شدو کنا چې دې ته طلاق ور بوله ده زنه کافر سره که مطلب یه دادا چه افاغا ده ده مسلمان خیر دو کنه ده مسلمان خیر ابل مسلمان خیر دو سلوک پویر کوي کنه بده مړه بنده ده ده پر سلوک پویر کوي چه ده ده شی ده جکیما کروته ای امړه ور تلوی چه وی چا کروته ای چه مولی شی تر تله ده کنه شا نو بیر ما دا سب تینا ویتا رسا چه زه اوله نه کام در سره کچه ده بله تا سلوک پویر کسرا خدای چه کیما پیسلا ده تکریه وی آغا پیسله مطبق شایوه ده ترسی کنه که ده تا طلق ورکو که نه کو ورده فیصله مطابق شایو ده طرفی کنا رسول برکلی که لا تسأل المرات طلاق اخدها ندا غوری شده چه کینا طلق ده بلا مسلمان خیر اخبره ایتهی ده پرا غوری ده تستفرقا صحفتها ایده ده پرا چه تیا کدو تای کدو صحفتها الیسا ده اکرواتیو آبکا ده ده بلا خیر اده بل خیر بکا سنو چه ایلی سیدا ورطالا والا اده بڑا کنا چه آغا اده بل خیر بکا ورطالا کدو اخبر لیشی تا کنا مطلب دادا چه اده ورا چه ده مو ورا سی کنا ولدم که احتکام تکونه ده ده شرطینا بلگوی پا میره بنده فاین لها ما قدر لها ایده ده پر ده اغم چه کیم شی پیسلا ایده ده پر کریشوی وی کتلوک سلو را بلی تا ویر کو آگانا اے خدای په فیصله نه دیو تای شای نه تا ملاوی دیو کتلو کتا کویرا چه کمو فیصله خدای دیتا کری یو دیتا ملاویش وابی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن عثمان عن اسامه رضی الله تعالی عنہ قال اسامه سیویلی كنت عند النبي صلی الله علیه وسلم وذبن ذکر رسول مبارک اذ جاء رسول رسول احد بناته چا جنک رغلو رسول مبارک تا سیکو تا رغلو وعنده د رسول مبارک سره سعد ابن عباده صاحب او ابی ابن کعب صاحب او معاذ صاحب او اکاسه دا خبره رسول مبارک ته وکړله چې زه خو زینب بی بی لشلا اې دې خبره ده پورا چې ان ابنها چې بچای دې یجود بنفسه اس خوت کو روح خپل سره باندې روح ورکوي روح باندې سخاوت کو جوز کو باندې کو روح ورکوي باندې بریزن کدان یدا دا جه کم دا پیغه مقرارا نتاو ندو فلتس بردو دا صبر کو والتحت سبو طلبی دا صحوبا یعنی دا هر شای یعنی بخبلا نتاو ندی دی و دی خدای پا پیسلا بندی دی کنا وفي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعید خدری سے یو ورځ نو صبح ذکی در رسول مبارک جاء رجل من الانصار فقال اے دې سړی عرض کو چې یا رسول الله ان نصیب سبینا دې خو رسېدی بده جنگي سے قیدیو نه تا او وینځه ونسی وینځه مشي بیا سره تقسیم یې کی وینځه مشیو بیا مې دې راغشي چې جمانه ور سره کی او بیا چې جماع سره وکړي دا خوند ورکوي چې اولاد نه دنه وشي ځکه چې اولاد نه دنه وشي خو بل ولا دی وګرځي او بل ولا د خرڅوای نه شي و دې له مې د مولای سره محبت ادا کنه شاه زړه مې دا وړي چې خرڅ کړی مې او پیسې مې پکړی و ها او دې جماع سره کې او جماع چې کې سره اولاد نه دنه وشي اولاد نه چې وشي بل ولا دا شاه په باندې به پیسې نشي کړایو ان نصیب سب ينميل ورسيدي كي ديونتا ونحب المال ودل محباتا كي ميل دي مرسرا فإنه ليست نصبتنا شان دا دا چنشتا یوزی روح یا کتب اللہ ان تخرجا چی لکل کری خدای پاک پای سرا کری خدای پاک در وطلع دی دا اللہ یا کائنات المگر آخا مخا ثبت دین کا اور موجود دین کا دا تس فاظر سرانه ویدی سوری دی کا نشا وابي قال حدثنا ابو سعيد بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ما ترک فی شین الی قیام الساعت نه پر شو پیغه خطبه سے دا سے جائے چار موجود دین کا دا نن روزنا تر قیام الساعت را سے کنا تر کای بدر دے قیامت را سے نن روزنا وس دا قیامت بر جے کیم شای کای مدین کا دا کنا فتنے دا پرش وی کنا شٹولے بیان الا ذکرہ عالمه من عالمه یو ذکر دلرا چاچی یو ذکر وجهله من جهله یو ذکر دلرا اغه چاچی یو ذکر اوویل رسول مبارک یو سړی به حق شه دا یو منافق و کنه ای به حق شه اوویل مم مم معاو چه دا یو ده ایغ خلق نه چه رسول مبارک سرکیم خلقی پیش دا یو او دا سره یو چه ید دعی الاسلام دعوی الاسلام کنا پا سبب بنده کنا کریمه ویل و رسول مبارک ایغ سری متعلقو چه هذا من اهل النار کنا هذا من اهل النار و دمرا زبردست جهاد یکلو کنا چه مشکین سره زبردست قطر جنگ اکرلو کنا و بیا رسول مبرک وی جهاز من اهل النار فلما حضر القتال سواد جه حضر شو جنگ من رخت کنا گرم شو قاتل الرجل جنگ رلو ایدی سری من اشد القتال دیغ صح قسم جنگ نا کنا دیر صح جنگ اکرلو فکسرت به الجراح جدیر شل بدتر زخمینا بیا زخمینا بدتر دیر شلو فاثبتته بیا چې کیم نه کنه اری سور کړو د زخمه دلرا کنه د زخمه دلرا چې کیم نه کنه اری سور کړو نه را دي جنگی نه او بیا دې نه را دي چې ګدل نه اری سور کړو کنه شپ فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدشه رغلو يسري اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدثه تخبرك فتدعي غسلنا تحدثه جتدا باكو انه من اهل النار خبرو کتو کرا ده حال ده اغه سرینا ارائیت اللذی سمر ارائیت حال اللذی خبرو کتو چه کمنو ده حال ده اغه سرینا تحدثو چه تو دا بیان کو چه انه من اهل النار دا قد قاتل فی سبیل اللہ دا یو جنگیری ده فرائی بلیار چه من اشد القتال فکسرت به الجراح بیا چه کنا ده سر بده پر زخمینا کرا دا ویل چې کیم نه کنه تو دا ویل چې دا جهنمی ده دا سړی کنه شا دې په حال هم خبر کا کنه شا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکت او من جابا انه من اهل النار خبر شا خبر دا شبه دې باندې چې دای د اهل النار نه فقال بعض المسلمين يرتاب قريب قريب او چې زنا مسلمانین شک کړه او په دې کې څه شي تیارا رسول برک ہوئی نعوذ باللہ ہمیشتہ خدا نشیدی اللہ سرائی کرا یدا جانا میوی تدسا سمرا زبردست جنگ یدی ده کفر سره و سمرا زبردست جهاد کو کنه شا قریبا و جزنا مسلمانه ده رسول مبارک کو کسان شه شک کرا و کنه شا پدیش فبینا بهم علا ذالک ده یوی پدیغه دمدول شه کنه پدیغه شک حالات شوی دی کنه ایز وجه در رجل علم الجراح چا چنک مخصوص کرو ایغه سڑی چا رسول مبارک ده پا حق شوی دی کنه که ده جهنمی ده مخصوص کرو ایغه سڑی درد د هغه زخمه برداشت نه شو کړای یو برداشت نه شو کړای فاهو بيده د چې کې نو ویش کو لوس خپل علاقې نه راته هي هغه کسړه خپل ته د غشي کسړه سوي کنه هغه به لوس ویش فرت و عمل سامر بیا راسل د هغه نه یو غشا فرت حل به زور یالو کو پیغه سره کنه شو تیرا غشاوی کنه دا لای زور یې پیغه سره لولو ودا یو شر دی میګه زنه جا کوشي واقعا زنه جنا کا یو واقعا وی کنه اوالی دا تیرا دی ولی وا تیرا تر تر پی بیګه دیتا بده دی باندې غاپ بیا زونی په ورخنان کو چې تیرا دازي پروت جلا ورسه په کوشي باندې زونه علو کو کرا شاب دوی سره کیسه دوی سره چاره کړی خود کوشي او کله کنه اچھا جی فضد عامل احساب الفضد حربه فاشتد رجال من المسلمين من نبر ورسل سعيد مسلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول برك فقالوا ذلك يا رسول الله صدق الله حديثك رشتين يو غرزا ولا خدای پاک خبره دې ته چکی ما کړی و کنه اخوای رشتین یو غرزا ولا قدر ته حلف فلان په تحقیق سره زولا لوټون کی فقتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم تكشف عظنا خبرو کرا حتو لوڑو پا خیر شے کرا خدای پاک دین دا پا سبب سر مضبوط کو کانا اکلو مضبوط کرا اچھا جی وابي قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم بن سالم بن سعد ان رجلا من اعظم المسلمين غناء عن المسلمين يو سرايو يغلو يا مسلمون نو من اعظم المسلمين يغلو يا مسلمون نو غناء عن المسلمين باعتبار ده په اعتبار ده کفایت کل سره ده نیره مسلمان نه لکه مثلا دا هو یونیم سرائی کنه او ډیره سرائی پسی یوی لوڑ بی کنه شا یو سرائی خود ډیره باس بی کنه بی باس لکه کلا کلا مثلا شل دا ده یوی چاره ده پرا کفی کیدی کلا کلا سل ده یوی چاره ده پرا کفی کیدی کلا کلا یونیم سرائی پا گوشی تاب ده یوی چاره ده پرا کفی شی سل پسی یو داری کنه اسله په دای کفی شي کنه شي کفی یا شله په دای اسله په دای کنه یو سړی خو کفی شي چاله ده پر کنه شي دا دا سړی وګنه دا سړی چې دا خودکشي وکړه دا په ګوشي ته د ډېر مسلمان د طرف نه دای کفی وکړه شا نو به شل مسلمان چې سره کې جهاد کو کنه ادا پر زبردست جهاد نشه کړه کده په ګوشي ته چې کیم جهاد کړو د شله یا د سله د طرف نه دای کفی وکړه شا نو به او کله کله دا دی وسره ګره شاج یو کا سړی دی ابو بکر صدیق صاحب په یو کا ډیره کافیو هر عمر صاحب په یو کا ډیره کافیو حضرت عثمان صاحب په یو کا ډیره حضرت علی صاحب په یو کا ډیره کافیو کرا دا سری پر فرق کی ګره شاج دا دې دایا دا څه چې کیمره کرا جډه مسلمانه تر پر دای کافیو کرا شاج خو بیا خدای په اسرائیل په حق سره نه لاس کړی و کرا من اعظم المسلمین غنا ان دیغ اعظم مسلمان او به دبار ده کفایت کرل ده ده سره ده نره مسلمان ده طرفنا فی غزوه دین پیغ غزو شه غزا ها چکرا ده غزو سره ده رسول مبارک فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروکا تلتا رسول مبارک فقالا ویچه من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا کنا یا بدیش فتبا رجل من القوم ورپسیشو بدبسی یسرائی ده خالکنا تو ویلی ویلی فلانن په حق دی فلان کیشه چې من حب ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر اليه فكان من اعظمنا غناء عن المسلمين كنا فعرفت موقن عند الله خبر انه لا يموت على ذلك جدا اینا مری چې کیمدا کنه په دغه غول باندې کنه دا خامخا څنګه راوي دي شي سو غاوي دي شي بیا دور په سیش وکړه بیا فلم مجوره حسوت زخمی کو شوه استاجل الموت فقط على نفسه فقال نبی صلی الله علیه وسلم ذلك ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه كلا كلا وانه من اهل النار وانما الاعمال بالخواتيم در مدار ده عمله ده باخري ختمه بنده ده باب القاء النظر العبد الى القدر دا نظر صدا کنه نظر دا د خدای په اصلا نشي رد کوي کنه چې خدای کیما په اصلا کړی وی کنه لکه مثلا نو یې چې کچره مثلا امو چې کیم ده کنه دا بیمور ریخ شو کنه دا بیمور بیا زه خوشحاله ده واسې مثال وکړو ذات بخیر یا خدای په نظر سره مول نه او وصیات صدقه کرا کنه غنی کا صدقه کرا دا بیمورې د پرشنې یو نظر باندې اطلاع کرا او صدقه نه کې اې دې بزرا خدای په نظر په سبب سره ده او بس کنه دا نظر سره دا خدای په سلام او خدای تقدیر دا نشي چې کیم ده او بس کوي کا بس کوي نشي او بس کوي کړي نظرینه او باندې کنه شپ بشک مولی استشی ده نظر ده سبب سرا ده غیتینگ نه و بی قال حدثنا بشر بن محمد قال احبرنا عبدالله قال احبرنا مابرنا مام بن منبهنا نبی حورت رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یاتی ابن آدم النظر بشیئینا ارتاق نسی کرائی ابن آدم ده نظر بشیئن پا دسی سی سرا لم یکن قد قد درسو چیتوی چه پیسلا کریو مده غیو نظر دا شئی در وستایی چه بای پیسلا نوی کریه ها هغه د ترتیب یا چې مو کې شي فیصله کړی وی کنه نو بیا وی ولكن يلقيه القدر لیکن چې کیم نه کنه ورتری دلارا تقدیر د خدای پاک په طرف دی چا د نظر او نظر یې ورتری په طرف دی چا د تقدیر کنه شا نظر چې واره بیا د فیصله د خدای ته صبر کوي او فیصله د خدای پاک چې کی مشوي ال بیا نظر ته چې کیم نه کنه صبر کوي غیر خدای فیصله دا شوی چې زه ته نه بولو بوس ورزر دې بیا چا درته بیا ای خدای په سره ته درته لري نظر خپل ځین دې در باندې وروسته بیا در باندې چې هغه خدای کې ما به سره ته کړی باب لا حول ولا قوت الا بالله لا حول نشته بچ کېدل دی ګنا نه کنه ولا قوت نشته طاقت چا دیغه اطاعت کنه و دې نه کوي نه ارګرځیدل شته د معصیت نه او نه تکات ته چاشته په نکی باندې الا بالله مگر دا خدای سره دی خدای تعالی په نه دی پیسې را دی تسوی وی کنه یعنی خپل ځنه سره ګنا نه باندې کوي ولا خپل نیک عمل کوي شي کنه شو وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن الحضان ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال بیا سودن چې شي کنه سودن محمل ته ویل شي یحسب الانسان ان یترک سودا نا یا خیال بنا انسان ان یترک سودا چې دای وی چې کیم نه کنه پرې شو شي د غاز دی غوي وند دی غوي وند را ګرځي محمل محمل نه ونه چې د غاز غړن کړل شي بالکل ستر سرای نه ورا چوي غړ وندای نه ورا چوي نو څه نه کنه سا اې دا خیال لا چې بالکل چې کیم نه کنه چه دا یو غاز تو دا مخبر پریشول شی کنا شا غرا چه دا غاز پریشول شی کئی دو بد و بدو بند نردی بی بلکل سپا بدلی و بدو بند نبی ایتا دا خیال دا چه دا غاز مخبر پریشول شا پا بدلی و بدو بند نبی کنا شا ایاک سبال انسانو ان یو تر کسدن دا یو پریشول شی مخبر دا غاز دا حقنا مهمل ده حقنا وابي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفتنا نذا مقرر شو چرا خليفه بدن يوشي كانا نذا مقرر شو چرا خليفه بدن يوشي الا له بتارتانه مگر ده دوا دوستونی دوا قسم دوستونی وی کنه شا خلیفہ سپرگئی سو خلق خدمت کنا خلق بازی چیر دا مکرر اول شی کنا ایده دوا قسم دوستون وی بتانتون تامره بالخیر یو قسم دوستونی داسی که عمل کو دیتا بخیر بند ریغ چاره ریغ بشویره ورکوی و تخزوه علیه ورتزوید لار علیه بده خیر بند و بتانتون یو قسم دوست داسی تامره بشر که عمل کو دیتا بشر بند و تخزوه علیه ورتزوید لار بده شر بند والمعصوم من عصم الله کنا دی بیا میر حلو کړه دا مړ کړی مې دي تا بکړی مې دي بیا دې دې دې سر ګرځي دا چیرې کې دی دا به حرام کړی دا دا بر کړی دا دا کیسه کارا شه وحرام علی قريه اهلكناها انهم يرجعون چې دې بیا وګرځي دې ته او یا حرام دا غاز حرام په معنا د واجب سره واجب کړی و په یو کلی باندې دا څه کړه چې مې حلو کړه دا هغه کلی لاره سم په واجب کړی دی دا مې په واجب کړی دی چې ان لا یرجو چې دی نه ګرځي دی بیا دې دنیا ته کنه شه ویری کنه اچھا جی وقوله تعالی لا یؤمن من قومک الا من قد آمن هرگز ایمان وروړي ته کوم نه مگر هغه څه کو سکه چې چا ایمان وروړه دا او نو علی السلام چا چې ایمان وروړه دا هغه ایمان وروړه دا نه را ایمان نشي وروړه کنه ډیره خو دې ته راو کنه را پیسې را شوی چې نشي وروړه ایمان کنه ولا یلد الا فاجرا کفار او دا کول الله پس لوی چې رزي سره دی دی مگر فجر دی دی او کفار دی دی کنه اې دی وجه نه خدا په کنه را چې کیندا کنه ته بیا لوس پرې پوسه کنه شاخر وابي قال حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس سوي ما رايت شيئا اشبه باللمم نظر در باید شای چه زیاد ورسی خی سغیره سغیره من بعد ایغشی نقال ابو هره چه آغا وشاره در بارا صاحب در رسول برک در طرف را کانا رسول برک در طرف را دا کسا کریدو چه ان اللہ کتب علی ابن آدم اللہ پاک چه کم نکنا والفرج يصدق ذلك ويكذبه فرج تصديق کوي دی یا تکذیب کوي دی کفرج ور سره باندې خو تصدیق یې وکړو یا کبیره ګناه باندې جوړ شو او کفرج ور سره باندې بیا دی تکذیب یې وکړو دا صغیره ګناه یې لري دا بارا سره چې لکیم شي نه وشالې دي دا اشبه باللمم دي دا زیات مشابه دي د صغیر سره دا صغیر دی او کچره فرج یې تکذیب وکړو کنه وقال سبابة تحدثنا وركان ابن تاوسنا نبيان نبي فرد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بیا دا هم په ویشه لوټ شو او رسول مبارک را په خیب شو نو لوټ شو په ویشه بیت المقدس ته چې کوم لوټ شو بیت المقدس نه کوس اسمانه ته لوټ شو کرا بیا دا د حال کې لکه بزرت چې لګې د لکرا چې دا ور مثلا د مدینه منوره د بیت المقدس تر دامرا په میاشت میاشت مزال لا بیا د بیت المقدس نه کوس اسمانه ته 1500 کولا یا سمر مزال لا ودای دې شپه په یوه تاسو چې کوم نه کرا د دامرا مزلینا وکړ کرا دا سره کې شي کرا اخر کې بدر لګی دا دا دا یو استهار د خار کې د پر کړه کدا ډیره بعید خبره او د خدای د قدرت نه خدای بعید خبره د دې د عقل نه بعید او د خدای د قدرت نه هو نو بعید کړه شپ دا د خدای پاک د خال کې بدر سره استهار او پستو کړه شپ او دا رنګ چې کیم نه کړه یو بلا قرآن شریف شریف دیوی کانا شا چه اتیر لیدل په ویشه الله دی هغه رؤیا اراینا کا چا دې لیدل کړی دی ویشتو ته په ویشه دی هغه الا فتنه للناس مگر امتحان مگر دولت د خلق دې فرج خلق کې مشته دې سره امتحان وغلی چې ودر دې خدای قدرت منی کنه منی کنه دارنګ الا وشجره الملعونه في القران کنه وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا دا اغل دلی هي رؤيا عين دا دل سترګ دي دی وشه اور یا رسول الله صلی الله چې ولیدل شي وی دی رؤيا رسول مبارک ليله اسري به پیغ شپه باندې چې به ورشي په دمنه په طرف د بیت المقدس قال دا ویل چې وشجره الملعونه في القران قال دا و شجرت الملعونة في القرآن قال رسول الله برکلی چه هي شجرت الزقوم دا ورد الزقوم ورد چه جهنمیون فروق دکنا دا در یاد امتحان باب تحاج آدم و موسى عند الله تعالى نا تحاج آدم و موسى عند الله تعالى مباحثه سره وکړه آدم علی السلام او موسی علی السلام پر ذکر الله فکرا او ویل مباحثه سره وکړه د کیم نه کنه نو د کی دی الله تکبر نه ارواح د کیم نه کنه د مباحثه سره وکړه بیا غره د ول موسی علی السلام چې سره تو د کیم نه کنه هغه ادم یې چې خدای پاک په خپل ذات قدرت سره د کیم نه کنه پیدا کړای جوړ کړای بیا روح یې عزتمن روح یې ته ته درو چورو ملائکه باندې سجدا دې ته ولا غواړه کنه بیا به جنته سه واستګه درکړه کنه ته او چې کیم ده کنه خدای په خوش کړای چې کیم ده کنه ډېر خلک شه خدای خوش کړای او خدای په تو وختو ته چې کیم ده کنه غاضر کړه د سه دی تورات تخته در کړی دی پیغه تورات سے چې کیم ده کنه قسمه قسمه آیتینا ته در کړی دی تو په تورات سے دا لري دی کنه دی دی دی بیا چې واسا ادم ربه فغوا تورات سے دا وی کنه دی وی چې ویل نه راځي دی دا پښتا بشه تورات چه وعصا آدم ربه فغوا زیا پیدوا نو ہے مده پیدو کولی نا مقصد خدای دا پای صلاح کریه دو چه دا ورا وی خوری دای کنه سا جیسے خدای متا یو پای صلاح کریه پی بنده سب مو بنده معلومت کیوی ہے او مگرم وی کنه سا پی بنده رسول مبارک وی چه موسیٰ علیہ السلام بی قلم بار شو کنه سا آدم علیہ السلام کنه سوچ مدا کنه تحاج آدم و موسیٰ عند اللہ مباحثہ سر وکل آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام برزکی در رب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بركاته احتج ادم وموسى مناظره ومباحثه سره وکړه د عمر سره موسی عليه السلام دا سره به دې جوړ کړی کنه دا خپل د شوټینګ دی چې دا ونه دی دا غنم نه دی دا نو خوړل دی کنه شه قال له آدم آدم علیہ السلام ته چې یا موسی استفاق الله بکلامه ورکړه د توله د خدای په پښه ده دا خپل سره کنه چا سره دا غږ دونه د کوي تو سره بهر به واسطه د ملائکه نه کنه وکلم الله موسی تکلیما کنه بهر به واسطه د ملائکه نه خدای تو سره غږ دو کړی وخط لك بيده او لکلا دا خدای پاک تو تا تورات خلوص اخبر سره کانا تورات یه تری کلا دا افا تلومنی علا امرنا ایا معلومات کوي ته مولا را اعلی امرن پکله دی هغه چاره باندې قدره الله علیا چې پیسرا کړی دی دی هغه چاره خدای په مو باندې قبل ان یخلقنی په مخه دی پیدا کوله دی مونږ به 40 سنه سلويش کولا دی مو دی پیدا کوله را مخ خدای پاک دا پیسرا کړی وا کنه په دې مې څنګه راوي وحج آدم موسیٰ بیا غلب شو آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام بنده کنا بده محش سلاسا دری ولا داخلی جی فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ قال سفيان حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا مانع لما اعطى الله نشط مانع کنه مغیره بن شعبه صاحب تک حاضر ولی کلو معاویه صاحب یو مغیره صاحب اکتب الیه اولی کمتا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلف الصلاة اولی کمتا آغا چارو دلی تو رسول مبارک نا چه دوی تیر اول رسی دل منزل دل منزل اول رسی چه کم تکی کم دا وزد تیر اولا آخلوش کی رولی کا کسا دیار دلی وی کانا شا نو بیده بیا دغه وراد وی وراد وراد وی سوچ کې یو دا چې فاملا علی المغیره بیا ابلا وکړه په بوبنه مغیره صاحب درته وشاله دا و بولی کلا کنا قال بیا مغیره صاحب ورته ویلا چې دین دالیکا چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول خلف الصلاه ما رجل رسول الله برکته ویلی رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا بس کې بده شیخ اختصار د ترمذی شریف شلس کې دا د او وجداد وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت دا پکنشت منع او ویلی سروین کده یو شی جت شیطان ورکه ولا موت یا نظر کوین که سلمه ده اغشی مناتا چه شیطی سور ولا ارفوز الجد ده فیدا نو کوي چې شتون دی هغه مول ته من کوي ته د عذاب نه الجد ده مول ده کنه نو بیر غنا ده وقال ابن جريج اخبرني عبدته ان ورادا اخبره متخبر کړه دا دغه چې کیملا کړه عبدا صاحب عبدا ابن ابي لبابا و اغه تا وراد خبر ورکړه به هاذا په دغه کې ثابت بیا داغه چې کوم د عبدا صاحب یی عبدا صاحب چې ثم وفت بعد بیا ورغله دا اذن اورسته په طرف د معاویه صاحب کرا فسمعته مورد الذين يأمر الناس بذلك القول چې دای امر کو خلق ته بده غي کول باندې چې دای له منظر اورسته دا دا وته راوي باب من تعوذ دا غنا دا تقدیر کې سب شروع لې چې خدای چې سپای سراو کو کرا سي کې سروای نشي کرا شاپ باب و تعوذ بالله من درک الشقاء و سوء القضاء هغه څه چې پناه وړي په خدای پاک سره من درک الشقاء د رسیدل د بدبختی نه او د بد فیصله د خدای پاک نه غواړي چې خدای پاک اتو د بد فیصله د شر د فیصله نه تم محفظات فرمه وقوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق انا شر هار اغشنا خلقا چې خدای څه پیدا کړی دی کنه دا خدای پاک زرا د خیر شي نه پیدا کړی زرا د شر شي نه پیدا کړی خدای پاک هغه د شر نه پتو سره د پناه غوړ کړم وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا سفيان عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء دغه مشقت دغه بمرینا ودرك الشقاء ودرس ذلل اسبلته بنا وسوء القضاء ودبال فيصلنا وشمات العداء ودخشليمنا وقوله بدشمن دشمنون نه کنه چې دشمنون خوشحالي در باندې ملاو کوي باور یحول بین المرء و قلبه غیر حیل گرده دی اللہ پاک فرمان دی سری و دی زرد سریش دی زرد دی خدای دی قدرت دی دوی گوتی فرمان سی دا کنا زی تو پا اختیار سی ندا ہو خدای دی پا حیل لیتا و دی زرد فرمان سی زی تو پا اختیار سی ندا دا خدای پا اختیار سی دا کنا کیب طرف دی جبتا خوشا کو بیغی طرف یارا دی کنا شا بیره کنا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سيبري كثيرا كثيرا يحلف اصل شداستا دا كثيرا سدا کنا دا صفت دا دغه مفعول مطلق مقدر دی پر کنا يحلف مقدر وسره کړی ته خو بیا چې زه په غیب باندې پیږه کنه موري ولا ته ته بدل شي پټ شي او شاته شي کار دی ته چې دخ دخان یو دی ولا او بدا نیم نیم ګری وځاله نیم نیم ګری نه وساله دا کهنو نه خبره ده چې شیطان یې نیمه نیم ګره ورسي و نیمه بیرانه ورسي کنه قال رسول برکت او چې اخصا کله چې خیسه وخت ورکشه کنه فلم تعد وقدرك هرگز تو تجاوز نو کې تیر ورشه ته چې کنه قدرك پیغه پیسلا خپل باندې دجال که دجال وی کنا بیا فلا تطیقه تو بخنوی نه ده مړه ولې ده چې دجال په اورس چې کې په عیسی علی السلام یې مړه وی کنا ویل مې کون هوا کا چر نه وی ده دجال بیا اته یهودی وی فلا خیر لك فی قتله نشته خیر تو ده پر په مړه ولې ده صدقه یهود سره په بستل حکړی ده کنا ما ادا ده سره کنا یا ده په مړه ولې خیر نه ده کنا ده چې بیا ما ادا فرض شي باب لست معنی دفاع نه تو سه چې کیندا کړه به فاتحه سره به مذلینا وی خطو کوین کې ور ګمران کوین کې د چا په خدای پاک باندې الا من كتب الله مگر هغه څه کوسکه چې لیکل کړی او فیصله کړی خدای پاک د وخت دا چې انه یصل الجحیم چې دا ور داخلي جهنم هغه وی ټیک ته بیا خدای ور خطو کې په گمراه وی یعنی وی نه شي نه وسه په خدای باندې ور گمراه وی کنه قدر فهدا قدر فهدا دا اصل سے پیوزیا په قرآن شریف سره غلي دي کنه دا قدر فهدا څه ده کنه څه دا په یو دې په شریف سره یو دې سره غلي په یوه کنه سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ربنا الذي آتا كل شيء خلقه رب دې میر هغه ذات ته چې دې ورکړه ده هر څه ته پیدایش پیدایش ته شي کنه او په بیا شاید خپل منافع په طرف باندې ورسیخ کړه ده کنه نه ورسیخ کړه وړي کا بچای دا مثلا خدای په پیدایش ورکړه ده دا خپل منافعات په طرف خدای ورسیخ کړه ده چې دا نه مرسی نه دا ورسیخ شي یا تای په خلکو یا خپل په چرته وی کنه دا په کیما شو بس ورشاره چې دا داس پکا چې دا د سبب کوم یو بیا شو درو ورتي کنه شا خدای نه دا د سبب خپل په چر پوي کنه شا نو خپل په چر پوي دا خدای دا هدایت نه کړو خدای دا هدایت تو غافی چه کم دا کنا منظوره شه وڑی کی وڑی کی مردی کئی بی کنا شا امیری چمجیوه تروری پشیوه تروری ملخیوه تروری دا چاوه رو کنی چه خلوه تبی تک فجعله الله رحمتا للمؤمنین ګرځوله د دغه طعون خدای پاک رحمت د مؤمنین لپاره او د کافر لپاره دا عذاب ده کنه طعون او بوت او سیامه بیماری سری کنه چې ولا کېږي عامه بیماری کله کله ولا کېږي کنه شا دا مؤمنین لپاره رحمت ده کنه دا پرې شي چې مرشي کې مؤمن ا شهید دی کنه شا او د کافر لپاره دا عذاب ده ما من عبد يكون في بلد نشته يبنده چې دی په یو شار شي يكون فيه ما من عبد يكون في بلده يكون في چې د یوی په شهر شي ويم کو سفي او تام شي په دغه شهر شي او بیره اچھا جی لا يخرج من البلده نو وځي چې کیم دا کنه دی نو وځي دای دې دغه شهر نه کنه کې د شهر نه نو وځي په دغه شهر شي تام شي صابرن په حال کې دلته د سیدای صبر کوي د هوی په سلام نه محتسبن او دایوی طلبین کده ثوابا یا علم دای کې دای چې انه لا یصيبه الا ما والله له الا كان له مثل اجر الشهيد نه ده رحمت سو کنه شو رحمت کنه کبا خپل مرګ سره مړ دیا کنه اده ده پر اجر ده شهید باب قوله تعالى وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما كنا لنهتدي نوی مل لنهتدي چې سیخ سی و مل دغه دین اسلام ته سره بنده لولا ان هدان الله یا لولا ان هدان الله دا په جنت کې جنت کې نه کوي دا وی کنه شا او ما كنا لنهتدي او نه وی لنهتدي چې شیخ شي و دې جنت په طرف باندې دې رحمت دې خوندې په طرف باندې لولا ان هدان الله کا چې نو شیخ کړي دې لره خدای پاک میر خپل نشویر دې خدای خدا خدای پاک شیخ کړي خدای لا به شوا کړه په اصلاح کړی و کنه نو بیره لو ان الله هدانی لکنت من المتقین که خدای پاک مولی پر کرا هدایت کرا و متبی آواز ده متقین نه کرا سا و بیره کرا ده خدای پاک ده خدای پاک سر تعلق لای ده پیسره ده خدای پلو شلی و بی قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا جریر بن حازم عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوما خندق هغه هر نازله کې خدا پاک سکینه په میر باندې فانزلن دا نون تکیده خفیفه ده کنه هغه هر نازله کې ته په میر باندې سکینه علینا په میر باندې وثبت الاقدام ان لقینا او ټینګ مې کې قدمینا مضبوط کې قدمینا دې میر په بایدره شي ان لقینا کې چیرې ملکی شي میر د دشمن سره کنه جان ولا کې نو کنه خدا پاک قدمینا به مضبوط کې والمشرکین والمشرکون قد بغوا علینا مشرکون چې دی هغه بغاوت در کرده پا میل بنده دانا ظلم یا کرده پا میل بنده اذا ارادو فتنتن ابینا سواتی چی دی رداو کلا فتنه تا پا میل بنده کنا چی میل فتنه خیا کولی کفر شرک دا واپس کولی ابینا میل انکار بنا وکلو کنا اچھا دی بس دی کنا Thank you.